ا سایما منار ته کو چې سایما چاته وی ثم سایمه هي التي تكتفي بالرعيه في اكثر الحول سایما هر ایګه زنور ته ویل شي چې اه اکتفا کو په سراولې باندې په بدیا باندې کنه وشه په باندې خورې خوار په باندې خورې په بدیا باندې کېر ته خوار نه وي تر وره دغه څه کنه په غره په ځنګلې باندې خلاص کې یا څه بدامني جوړه شوي جنگ جوړ شوي یا بروم وي هغه د نور کنه ځنګل ته نه بیزي کنه چټي کو په اول باندې نیوانی ورس کني وتلا خو چې اکثر کو لوړوي به اعتبار اکثر کو ته ځکه چې اکثر کول په شپږ مشتنه ډېر په بدیا باندې سره ولاوي دا غا سایما دي او کام کول کنه کا کېرته د خار وتر وړوي یا دا په بدیا باندې سره وي لکه څه در و نسل به دا غا سایما شوله به چې نصاب پیراوی د یش خپل نصاب ده او ویا کنه سایما وی کول په تیر شي بیا غا زکوتینا تو سمالیم شول دارنګ د بکری خپل نصاب ده چې ویا سایما کنه په بدیا باندې سری په دې غرض باندې کول په تیر شي به زکوت ته مالیم ده دارنګ کنه وځي میږي کچره کنه کیر تخار وتر وره تعالفا وتوی اکثر کول کنه کیر تخار وتر وره دا کډه رزیوت بیا په دې زکوت نشته لکه دا می سو کړي ولا زناور دي دا کما دي نصاب نه ده فکچره چې سره ډېری په کیر شته زناور وی کنه په زکوت نشته یا په بدیا باندې خو سره سره وی خو بدیا خو وتر وره کنه نه بورینه په باندې ورې نه مشقتینه باندې کې خو د شودې او د مستې او د نسل په نیت باندې بیا سره وې کنه ا سربولي دې پر چې دا برته غټېږي کنه زی الله وو کنه هیڅ خرڅون کسب وې یا سودګاری تجارت کې کنه زنور ولې خو بیلوسی خو نه خرڅېږي سمي دا هي کنه بیا یې متام کې چې سودګار پروشي به کنه خرڅوي کله بیا په تیر شي کله دوی په تیر شي شپې با په تیر یو با کنه په تیر یو اتجارت په نیاد باندې کنه دا غوځې ملي شوته کنه سوداګاری کنه کې او خرڅوي کې خرڅوي به دا سایمان دي نه ته سایمان شي وته ویل کنه دا کسه درو نسل پر نه دي په دې شي زکوت خوشتا خو ا دې کنه سایما ول زکوت نه ده چې شي دا پنځوي کنه چې وایي شویال سره سوداګر یې کنه قیمت ته به کسل ته مالیت ته به قتل شي چې قیمت یې نصاب ته رسېږي کنه رسېږي چې نصاب ته رسېږي یا څنګه را پیسې سره یو یو شاو سره کنه او ته نصاب ته رسېږي کنه سره استعمالي پیږي د پښه کو په داسې په مالیت څه زکوت ته کنه په سار څه زکوت نه مالیت چې قیمت څه زکوت ته کنه قیمت په لګوي چې څه مرخه دي په دوا درا دو په لاس درا دو په شل درا دو کنه مې به اګه نه سره استعمال تجارت ولا پیسې وبوسه کنه سایما دغه نه دي به دا عروض تجارت شول کنه هي التي تک هغه د چې اکتفا کو په سره ولې بونه د کس درد پر د نسل د پر د غیش پنیاتا نه چې کساب خرڅوي ا تجارت په غرض بونه نه او بیا په اکثر کول شي بدا سایمادي و د هر کله خپل په نصاب ده وغه مقدار ته ملیم ده چې دا د زکوتی نه دی په شي کنه حتى پیدا چې لو الف نصف الحول که چېرې نیم کول یې کنه و شکر ته وتروړو او اکثره یا کنه اکثر په نیم کول نه کو شکر ته وتروړو کنه تعلفتن بدا کنه ا د خور خورین کې دو په کېر شخور خورین کې دو دا علفاتو په دې زکوت نشته لأن قليلا تابع للأكثر چې اکثر کلی په کېر شته یې کنه به یوان نه کاوه کنه یوانی موریدی که به بدیا ستیا دا طبیعت د اکثره په الفا شا په سیما شا په سیما شا کنه نو د شرط چې ټول کول د بدیا بنوي اکثر کول کنه ایوانی موري چې په کیر شفر په اته بیا دو دارنګ د الفا ولادو چې اکثر کول په کیر شفر په ایوانی مکه بدیا په نو خوري هغه تابع دی وکنه الفا دو ولا ياخذ المصدق خيار المال ولا رزالته نبي وخلي مصدق ذكوت مخستين کا سړای چې کنه عامل ده او نه ده کنه درنګ د موچ سن سره په بونه شفقت تا کنه قیمتي زنوار دنه ور خسته کنه اثر دربا چې پیسې ډېر په قادنه وخته به قدر مینا وختلا ومن كان له نصاب پدا شکنه مسمون ګډ برکو دا ملون پدې شګډ برکو چې کله کله ملون روشي لکه دا بجلی بیله ولا یا ټلیفونه بیله ولا حل شکایت نه کو چې دمره بلی مې نه وی لګولې چې بلی په جوړ کړی وی کنه د هاول د مصدقین د عاملو نه کنه رمه د سلويشت په سره مده وی کنه خدای وی کچې سپیشل لاکه ا د ویب سره مې و دوه سره کوټ په شکل دو کنه دوه سره ا د ویب سره مده په سوري کې وا ا کنه د نوړي به په شات پر کوي چې ما کو فائدہ وکړه کنه پیسې به ورکوي یا د مولې ولا کنه چې زکوت کموي مولې ډېر زکوت کموي کنه پیسې مې سیور کو کنه وزکاه به او زکوت په وبسی د مصطفی دا په دې سره کنه ټول نه زکوت وبسی وقال شفیع رحمت الله یزمه امام همی چې نه د نو مصطفی به نه ورګړوي کنه زړه نه صاحب تا مصطفی په دوانه منا ده یو سای د نصاب سره ده پر کده یشي نصاب سره ده 15 دی سره یا لاستي یا کشل دی کنه یا 15 سره چې سلويت وزه ميږي کنه دا يا مندلې یا په پیسې باندې وکړلې یا میروس وته پته شو یا چا وته هبا کړلې کنه رمې یې ورکړله دغه څه بخشش یې ورکړله یا کنه چېرته میروس خیری و ورېری و تر ایره مو مړ شو چې کې میروس میله باندې نوی دته میروس پته شو کنه ثابت رمې ته پته شو دغه مصطفات ده خدا خلاف جنس ده کنه د سره چې هغه یې شدي ودای وکنه زمیر دي یا تو سره کنه دیش بکره وي هو یو یو نو کنه لاس نه را میندلې په دې میوز کو شي کنه شپږ وو می شي بعد کنه لاس وو یو مشه نه را میندلې بچی دا غد ایګه جسې په دا بیا په دوا قسمه دي یا به دا مستفاد او دا بر پیدو وی کنه دغه اصل نصاب نه دغه نه بر پیدو وی کنه دا غ بلور به وی کنه هو مشور بلور به وی کنه په دې نیم کو شي دار نن کې شوه یو زیر میړي به سلویش ته کنه هغه رنګې شولې دوا دو بچي یې ول یا یې شوی کنه هغه رنګې شولې په اتفاق سره به دا ورسم کوي دا به ورګډوي کته کنه په اصل باندې کول تیر شي په دیا کول سره تیر شو کړي دا خو کنه شپې ومشته بعد پیدا شوې دي کنه خدا به سمې کچ دا خو وړې دي کونه پته شو په دې بودا کول تیر شو چې په اصل باندې تیر شو په دا بودا اتفاق تا کنه چې دا به ته ورګډوي او کچر د مصفاتو د جنس نصاب نه وي کنه خو د نصاب نه نویر پیدا شوی کنه ایګه اولاد نه وي ایګه ارباح نه وي کنه دا په مستقل سبب دی پیدا کړی وي کنه په پیسې دی کړی وي میروث ته پوت شو چا دې ته هبا کړی دی شي کنه دا غ اختلافي صورت ده وقال شفیع لا یزم امام شفیع کې نه نه ورګډوي لانه في اصل في حق الملك فكذا في وظيفته دا مستفاد اصل ده په حق ته ملک شي په حق ته ملک شي د ځون ته کنه اصل ده په خپل بل سبب یې کنه ته ملک شوی یې هغه لینه زمون نه دی کچ هغه نه پیدا شوی دی نه ده کاسه وکړ چې هغه ارباخ دی کنه ا د خرڅولې به پاتې بیا یې شکړې خرڅولې به پاتې بیا یې شکړې دا خو نه وه اصل په حق ته مل شي چې په زور ته سبب سره ملک شوی فقضا فی وزیر درنګ به اصل یې کړ په وظیفه شاده به خپل زکوت وبوسه خپل د کول په تیروي زکوت په خپل په تیرېږي بخلاف الاولاد والارباح په خلاف ته کنه اولاد نه چې دی بچي وي دغه یې شنګې شولې دغه د میژ نه شوې یا ارباح وی کړه دا به د خرڅولې به به کنه غوي شه به د پکړې خرڅې به شه پکړې لانها تابعه فی الملک ځکه چې دا مراد ده تابع دی په ملک شه که اصل ملک نه وي خدا به دا بچي بیان وي ته وړي کنه که دا نه وي خرڅ کړي او دا وي کنه زمي به دا وي پکړي دا ته بیا دې په ملک شي حتی ملکت به ملک اصله حتی چې مملوک ګرځول شي په ملک اصل سره اې په وجه ته مندري دي کنه نو به ځکه دا اې ته ورګډېږي امام شفیع صاحب یې ولنا میر وی چې نه دا وجه نور دا اولاد ور بحث ور ګډي دا وجه چې په دوی دینه وې کنه بلکې دا وجه چې دا جنس یو یو شایب یو قسمي هغه یې شوی دا هغه یې شوی او زمیر وی دا هغه زمیر دي کنه ان المجانسه هي العله في الاولاد والباحيه د یو جنس ولا د علت ته په اولاد ګډول شي د پر باحي ګډول شي چې اولاد یو خطاور ګډوي ګوشه کول به نه پته راوي ارباح کې بیا به تاور ګډوي ګوشه نه پته راوي هله ته دغه چې جنس یو ده کنه هغه یې شي به دغه یې شي دی هغه اوسې مې دی دغه اوسې مې دی کنه نه کچېره کنه ملک ته ګوشه ملک وی کنه سبب د ګوشه وی د ملک ته پره ته دا په پیسې باندې کړی وي ته دا په میروس پته وي کنه خو جنس یو ده مخ شاید تو سره یې شوی کنه ایسا یې شي په پیسې باندې وکړې کنه مجنست ستا دا به ورګډوي اته به شمیرې کنه چې پاک کول تیر شي په دا کول سره تیر شو کنه نو کول به په دې تروي ان المجانحه یلینا تفل اولاد ربح یو جنس ولا دا علت د اولاد ورګډول شي و در بح ګډول شي او بل دا چې ول ان عندها يتعثر التمييز وخت مجنست سے چی جنس یوی بیا فرق گرون شی تمیز و فرق گرون شی کچی دا اصل حساب دا و دا کر مستفاد دی ځکه چې هویو شي وی کنه یو نه من رنگینه وی سره یو نه من سیرتینه وی کنه یو دې میږي کنه سلویر سره مدو تو سره کنه وصل یا دوا سره کنه و دې میږي نه را په پیسې باندې وکړلې کنه هغه کنه چې ته کنه دا بیل کنه کوشش مې راوې کنه چې دا مې کنه په پیسې باندې کړی دي ا مې کنه خپلې وې دا فرق دې ته ګرون شي کنه په دې مقابل کې مجسد دي کنه تمیز ګرون شي خصوصا کنه په درهم د ننیر شي په دې مې شو رنگیلا صاحب ولا کوي کنه چې دا مې خپلې ودې مې یا غړې دي کنه او دا نوې دي دا مې پیسې باندې وکړې کنه سره رنگینه باندې ولا غا پوړې باندې کنه هو کیسه وکنه په پیسې نه ده دو یو سره پیسې دي کنه لا زرا پنځه لا زرا شل زرا په یو سره دي کنه و ده کنه کریې دي د کارینه دي کنه مارکیټینه دي کنه کریې و ترخیې دي پیسې اته دا څنګه ته مسکو کچې دا غ پیسې باندې کونه تر شو کنه دا مې نوې دا پیسې وخت دي کنه په پیسې باندې خوراک نه شي لګولای کنه بیا ځنه خلکو داس کاروبار دا چې کنه هر ورځ نوې نوې کرا وغړي کنه نوې دې تاریخ پیرا شو سبوت یې ګدي کونی پیرا شو سبوت کنه یې تاریخ پیرا شو کنه دا پیسې به سړي سرنګ جاتوي کنه چې دا پیسې نوې مو ته پلوس وړي په دا به نو کول تر وکنه دا ډېره ګران دی ډېره مشکله شو کنه فیعصر اعتبار الحول نه بیا ګرون دا کنه پارشي باندې کنه لحاظ د کول چې پارشي باندې ګوشه ګوشه کول لحاظ کې هر مسافر د پرا د کور له حال به ډیر ګرون ده و ما شرطه الحول الا لتيسير حالانکه نو شرط د کول مګر سہولیت ته پرا سم چې پر خدا ششو چې کول په تیر شي کنه بس کنه و یا چې بس نه ما شوی دو د ټوله کنه مو ارته ډیر شوی دی کنه او خو د کنه د کول د وجه نه مصیبت ته جوړ شو کنه چې ته پار شي بدنه ونه کنه کول شمیره زنا پیسې به ته نر ختمې وي زنا به سبا تر خې زنا به سبا تر خې کنه دې به سرنګ یوسف کې کنه فاته به لګوي کنه چې داغه باندې کنه دا په کی تاریخ په کی تاریخ تاریخ پیسې به ته تاریخ لیکه نه چې یو ورته پوتې ویا کنه کوته یو ورته پوتې دوته دا پیسې په لس من درولې کنه او زه به سم موجود ده اته ور جمع کنه زه کوته په ټول نو بوسه دې نه باو چې د پری په لور درغلي کنه او په دې ځای باندې کول کنه ارتیر شنن پیرا شو کچېرې کنه هغه ماف کا درې حالو کې شولې وو بکی نه سان صاحب بکی وو به ټول واجب پوتې دا صاحبې نه پر بونه په دې حالات سره په دې مر سره په دې کتبونه اثر نه په وتا ځکه چې هغه ماف حالو کې شوې دي کنه و نصاب خو پوتې ده وعين محمد وزفر احمد يسكتوا بقدره ولكن محمد صاحب المدير زفر صاحب نكنا زکوت پاسه کتیږي په انداز د هلاک باندې څومره هلو کشوي دي د مر به زکوتا تو نه کامیږي مثلا په پیدي وشته به شي بنت محاذ و د میر وی چې لاس مافتی کنه ا چتی سره چې کله چتی سره شي به بنت لګوندا ا چې یاري سره شي کنه په چاري شي حکادو په چا زنه ودی سره په چا څه شي سره او پنځه ویشت نه مړې شوې امام ابو خلیفه صاحب یې کړه چې اول سره خو به کنه د ماف ته روبو سره چې اول د ماف مکنه کاټ شوې په دې چیرې سپوز چې دی کنه دا بکی کنه چې کوم اپوس نه پر سار دا بکی کنه بل نه صاحب ته ورګډوا کنه د لاس دغه د هلو کې شي د پرې پکنه پرې پینې شي لاس هلو کې د دا ورشمیر کا کنه اچت اسنا ورشمیر کا کنه اچ یا لې سره سي داغه د کنه ابن طلبونه پس لوړلو دا ایګه وخړل ا پچې سره سره کی شا کنه پچې سره څنګه پته شوې دي پچې د هلو کې د بنت محاس پته شو دا بنت محاس کنه انصاف و دا بکی چه شوی دی کنه دا دی بنت لبونه و دا ماف کنه اول فضیر اگه ماف تو روی دی والکل نعمت و د ټول نعمت ته دا نه چې د پنځه یې شي دا نعمت ته و ده که نه سلویر الاخره چې که نه دغه نعمت نه و دی په تو باندې څه که نه شکریا نشته د ټول که نعمت ته دی الاخره سه نه تو سره چې نه یې شي بیا که نه دا پسه په د غونډې نه شي د خلیق په دې پنځه شي نه ده امر هغه ټکر دینه بعد ته ورسې ته ونی شو کنه ته ون به سار ته نه اول نه شي پیږي کنه یو لکته دا سپینوي ته یا کنه مزره بچ سات چا ګټه سره وشي ته ون راون نه کنه چې موته خپل ګټه موته سره موته پوت شي نه چې نقصان وشي اول به د ګټه کنه اوبه پشي سبوي سمه نقصان شو دا چې 15 زره 15 زره به د 15 زره نه کاټ وکنه ګټه به 15 زره پوت شي نقصان مې ساته مې نور ولې کنه اخو اصل د بنیاد ده کنه ای پوسه نه پرسا لکه ګاټه کسه په مال مضربت سره نقصان به کراوال ری پتر شمیرې ور شمیرې ور شمیرې کچې نقصان ډیر وشي واګاټه ټوله وخوري وته به سار تک نه نقصان ایته به ور شری شي ولهذا قال ابو حنیفه رحمه الله ا دې وجنا چې کنه دا باقی دا ما دا ما دا طبيعه امام صاحب په شویه کې چې یې په لالاک بعد رفع ال النصاب الاخيره حرکات په ورګرځېلي د مافینا بعد کچیر حرکات ډېر وکنه ای اخري اخري نصاب ته ورشمرل شي اوبه په شکټ کوي ثم ال الذي يليه دنا بعد اګه ته چې دته ونرځي دا الا ان ينتهي ترې هدا کې ټول نصاب په لوند کو کنه لکه مثال مې چې ډېر کړو یو سړي سره کنه 50 شي دي په دا شي کنه اسنه پر ساده ابن طلبون له صاحب لاس کنه ا چې مړې دي ابن طلبون تر شمیر کا چې دا ابن طلبون له صاحب خړلو انا په شر کې ده کنه بنت محاسب وروره سره کنه پنځه ویشت غونډه تمام شولې بنت محاز له پنځه ویشت پوتې دي بنت مکه تیرا بنت محاز به وبوسه او امام محمد صاحب یې کچ نه دغه بنت لبن په دې ټوله پنځه سه شو خلیفہ دې چتی شنو اول اصل کنه پنځه یو شدي کنه دا بنیاد ده بیا پنځه یو شنه را پر ولې کنه دوا پسنه شول بیا درې پسنه شول بیا سلویر شول بیا بیت مخا شو بیا بیت لبون شو کنه دا پوسه و پوسه په دې اصل باندې جوړې دي کنه حرکات پوسه نه پر شریکوا وما زاد لتابون چې پر اصل نه یو ته شي اخو تابع ده وعند ابي سفنا يسرق الا في اولنا امام ابي سفنا بده خالقات اول ما فيت ورشمرلشي اذا درس امام سره متحد ده ثم الى النصاب شايعا دنا بعد د حلقات ير سبيري نصاب تړانګ داس نه چې به وکنه ا پوس نصاب ته ورس مېره ابه پګ مند کټ کوي به بل نصاب ته کنه نه به ټول نصاب ته د حلقات ویری سبوي ړانګ شیا مثلا تو سره پنځه سی شې دي او پنځه وشت نه مړې شو کنه دا خدای چې اول کنه مخته وي سب کا سلوير خو مخته وي سب کا کنه اخو وته ایګه زکوت ته څه نقصان نه ورسول زکوت په دې چتی شو بن طلبون په دې چتی شو په دې ټوله په نس زکوت نو اصلویر معافه هو دې پېځي وښنه چې سلویر لري کې سمره پته شوه یوش پته شوه دا باقي یوش کنه دا هغه په ځای چې اول به کنه بن طلبون کنه اپ باندې ختم کې او بن تمخاته پروا سره نه دا څه وښمه را کنه چې ایسو کنه د پنځه نه وسه یې چتی سره څه کنه بین طلبون په چتی سه دې تقسیم کا په 50 نه په چتی سه تقسیم کا نه و دې چتی سنا کنه تو سره یوش پت کنه دا دې نمړې دي اصل یې هم نه کوي سو بکره خو مخته ورشو شو کنه باقی په پنځه وشته شي کنه هغه یوش کې مړې دي کنه داغه چتی سنو بوسه بین طلبون کې ماتو لګوا به په چتی سه تقسیم کا کنه به اګه چتی سې سره نه کنه یوي شي سې کاټ کوي نه کنه ابا کی چې پوتې شو کنه ابن تربون کې مات هغه وبوسه شایا دا کنه ټول ابن تربون شو کنه اته غونډه ته وی سب شله امام ابي سب دا مذهب ده امام سوي کې چې نه پوسنه پر سهار یو نصاب کټ کوا کټ کوا کنه چې کی من نصاب لون دې پوتې شي اګه نصاب نه وبوسه کنه شه پوتې بیا لون نصاب په باندې کنه وته په باندې ختمه بنیاد یې کنه د خطري صاحب د وخت نه شیر شو دا خطري صاحب او امیر معاویه چې کله سره خلاف شول دا خلک خطري صاحب د پارټۍ ولوي سخت په دبه د ویروډ وي هو د زیات تعصب د وجه نه چې کله خطري صاحب کنه فیصله اخلي کله سلخه راونه ولا د زید ونیو چې سلخه ما سره کا امیر مسله چې سلخه نه کې کنه مصلحت په نه کې په دې باندې آرام شو آرام شو کنه حتی یې موقف یې نه معلومه کړه چې دنه کنه ونه وته چې بیبي تو کنه تو خبره نه مني دنه بغیون شول دې ته خبرې جوړ ته ویل شي خبرې چې خلک ته ویل شي چې کنه په یو علاقه شي اسلامي حکومت وي د مسلمانانو کنه عادل بادشاہ وي اګه د حکومت نه سرتبیو کو حکومت یې نه مني زون ته کنه خپل بادشاہي جوړوي کنه ادا خلا فرضي شریکو کنه دا غدا کنه خبرې شول چې د عادل بادشاہ د مسلمانانو نه کنه اګه نه بغاوت سری کو دا غي وته فاج ولا شي وکنه چې تا مسلمانې په شار باندې کنه روغ غلبای په نو کړل چې دا وطن میر ده بچي میر دو عسرینا ز کوتینه به میر سره کوي سه حکومت میر ده کنه کلنګینا د یو خل خلک نه ارامه چې څنګه ویل ان ز کوتینا ټیر کنه هو به څه وخت رسیوي به لوړ بنه مسلمان به ښه چې چا خپل به سیدو کنه ابه نه پر سی ابه د کنه کلنګ خلک نه بیا نه وړي ونه به کنه هرمه نه زکوت ونه ټلوي لأن الإمام لم يحمهم ځکه چې بادشاہ دی حمایت نه وکړ نه وټل حما يحم حمایت نه شغرل بادشاہ خو دې نه پروي چې د کوم به تشغیر یې کچ سیک نه لټوي نه سیک شکوي نه جربوي نه کنه بادشاہ حمایت نه وکړ کنه خپل وته قتل خلق من رغلی په علاقې باندې زکوتی نه ټلوي ودو کنه وطن قتل کنه والجبايه بالحمايه او تلنا پر غرنا باندې وي ما ته چې دا زکو چې لوي غوښه چې لوي یا کنه خراج چې لوي کنه دا دی وجه نه چې دای کنه خلق غیري حفاظت یې کو پر پرانګې پر پزنګرې شي په کله پغرې شي زمې ګرځي او څه څه شي وته ویلا کنه غلی ناشتا کنه غاسه کښتا او ډېرې کچې دا پردیسا پولیسا او شورتې دی وبې دی وشو کنه مې بلوس پرکېږي کنه پرې پرکېږي کنه بیا به شاته وکنه لانه مصارف الخراج ځکه چې کلنګ به زوی انګل شو د حواله ځا کنه د کلنګ مصرفي نه دی کلنګ په دې باندې کېږي سمره چې په موږ کې کلنګ خېږي کنه د خارجي کړه د خارجي مزکه کلنګ کنه ا دې یو کنه بیت المال څخه کنه خپل مود وی دا به کنه فوج ته فوج تر خېبه په دې کلنګ پر کېږي و دا خارجونه خوارج کنه د مسلمانې فوج خدا کافر خوندي مسلمان دي کنه که په دې ملک باندې کافر حمله وکړه به داسې وي که چې مشو کنه د حکومت حمایت نه کیږي کنه به بیا ور جنګیږي کنه ټول جګړه به ګوند جنګیږي کنه به بیا تیرا کو کنه لأن قوم مقاتلة دا کنه فوج دا د حوالج دشمن ته هم سره یوازو که په خپل مشو کنه سره ټکویا و زکوت د زکه وبوسی چې و زکات مصرف الفقراء زکوت په چې بشاټه کولو چلولو به کنه بیت المال شیخ خپل مدو ابي فقراوي تبر کولو فقرا ته مسکینو ته پر مرشد چې کوم غریبون دي پس پتنه شي مرون دي کنه ته به زکات پیسې ورکول کنه خوارج خو ته نه ورکوي فلا يسفون عليهم او خوارج کنه هغه ته نه ورکوي زکات کنه زکات دی بیا خپل وبسي وکیل چا ویل دي چې اذا لوا بدفع التصدق عليهم سكتان هو دا فقيه ابو جعفر صاحب ویل دي ا مزار شريف ده فكي ابو جعفر صاحب كنا اذا لما بدفع التصدق عليهم او چې نیاتو کو په ورکول سره د صدقې په دی باندې به سکتا عنه سکت سو نه زکوت او د مو چشتنه چې کله خارج خبره خبره جوړ تروشي او ته ودرې لیکې یسو به سره کو چې درمرو ولا کنه یسو به سره وکا زکوت رو کوا دا وی چا سره وخلی خو واسه نه وخلی وکنه هو وير کا زکوت دتا وير کا زتا زکوت نيات وکړو کنه په چې زکوت نه خلاص دي کنه امو چې سن زکوت نه خلاص تا سکتانو وکذا ما دفع الى كل جائر درنګ هر هغه شای چې وير کوي کنه هر ظالم تا جائر مې ظالم بعد مشونه جاتی ګرځي کنه کله کله ویشي بس می خاندي او سوي ته چې پیسې لو کنه نو چې دا غریبون دي کنه خورون دي کنه لانهم بما عليهم من التبعات فقراء لانهم بما عليهم من التبعات تبعات جمع دي تبعات تبعات معنی کنه حق حقوق او پیرینا دورینا په دې حال کې ډېر پیرینا دورینا ورتي کنه ډېر حال کې لوسینا پر مذکری دي دا خوند چې وخت زیر وخت یادې ته حلول شو کنه دا ټول حق شي کوله دا جربوله ده کنه دا ټول په دې باندې پیر ده کنه نه وی به کنه مزکه بیا پکړی وی د کنه بیا پکړی وی کنه او غاډي ماډي بیا پکړی وی کنه خدا ټول پر دای مول ده کنه چې سو به سره کو خلک دا په پیرشي پاغه پیرشي د درینی و پیسې دی غریبون ته ور پوتې کوي چې غریبون دي کنه چې هغه پیرله د نو شمیر کې لانهم بمال من تبعات فقراء دغه ظالمون او د بدمشون په سبب د حقوق سره چې قیم دي حقوق دي اپ وجه بندا فقراء دي اگر که بدماش دا شریر دا خو فقیر دا نه چې زکوت نه وکړي د کوت نه یاتو کې زکوت به باندې کېږي کنه دا رنګ د خبرې کسا دا وجه وا د بخاری ولی وو علي ابن عيسى نمدو ابن مهان علي ابن عيسى ابن مهان چې تا قسم په باندې وښته وو علمونه پښتنو کې چې موږ د قسم وښته کې فرا سپر کو محمد بن سلمہ په وخت یې می حنا په لوی کنه قابل فخر عالم تر شو دا په فتاوی ډیر ذکر کې محمد بن سلمہ د بخاری و نو ته چې درې رښه مون سفر لا پسه و چې خلک ورته ویي کا چې ته مریا زوت کا یا راځه کې ته مریو کا و چې خو کنه امیرونه دې پر دوته خو کنه غریب سره یې کنه هغه امیرونه دې پر دوته و چې ویل بیا خو زه دې بل خو ولیا کنه بیا اوس پته وته ولګي دا شا کنه چې کنه ټیک ته والی خو یې کنه خو ته خو شکاول کړی ته خو جربول کړی کنه په تو خلک ډېر پیرنه دي ډېر ټکسینه دي پنځه د خوري کنه چې تو سره یې څو شي ته تاسو نه پته کې دي کنه ته فقيري په حقیقت کې کنه هغه دا مطلب چې ته فقير یې والاول احوته اولا ډېر د احتیاط ولا دو کنه پاوه شي نیات نوی پاوه شي جبر وی کنه زیر دې سره کنه او دا د عربې شناسورا یو کوم دا عربې شناسورا دي پرنګیون دي پاشې کوم د اته باندې تغلیب وي ته ویل شي ا دې کې چې کوم نه بلېږي ورکی دي هغه رامې وي هیڅ شي دغه مشه زکوت نشه پشه لکه د مسلمانې په نه بلېږي ورکی زکوت نیوي کا صاحب نصاب یا او په شدا باندې مسلمانې په شدا باندې زکوت ترسي کده یې شوی سره کو زمې وي کا زاروي درنګ دې په شدا باندې کنه هغه زکوت ترسي باندې تغلیب ولکه لأن صلحا قد جرى على ضيف ما يخدم المسلمين ځکه چې صلحا جري شوه په دوه ګینه دی چې کوم مسلمان او خطر شي ويخذ من نساء المسلمين ا مسلمان شي نه د کوتو خطر شي بل تغلیب نه سره نه بکنه د جزاء خطر شي دون سبيانهم ا مسلمان وړي کنه د کوت نشو ته دی وړي کنه بل شو خطر وکیا ده سوا د عمر فاروق صاحب په دور شه ايه چې کله جزيه مو کارولې په دې کې عرب هیڅ کوم غیر مسلم دي نصارا دي يهود دي جزيه بیا په دې کوم چې ویرل په دې باندې تغریب باندې دا سخت جنگجو کوم و اې دې باندې جزيه مو کاروله وته چې په مې باندې جزيه ویره مو کاروله مې دې وطن بخندای اته ته باندې مې عربي د مې کړه پلوټ کې وطن ده کنه دا هم دې پر ډېر عار ده جزيه فکلان ته لشي کلا خو دې دې نه وختل شي کنه میر زین نور خو نه د خپل دغه پښتون خلک دی وطن خلک کنه و ته چې ته غیر مسلم یې ته اقلیت یې کنه حکومت مسلمان ده ته کنه ذمہ یې امو به کنه جنډې لوندې ته وخت راوي مو په سره ته وخت راوي کنه زه دې غیر خدمات ته کې جزیا به منه په دې سره ورته وی دی جزیا نه منله چې دا میر دې پر عار ده میر دې پر پیغیر ده کنه دا دم کې ور کړ چې کرمیر باندې جزیا مو کړې بیر دې نه وړي روم ته روم شې دې سونه حکومت مې جیر نه وړي او دښمن سره د سره مرکېږي هغه کا په دې شي چې ته یو سړی وي شیرون سړی و عمر فرق سره مل شو چې سه به گزارا سره وکړي کوم سره دا دنه وړي جنگجو کوم د ځون سره مال کا کنه سر خل سره وکړه دې دا وته چې مسلمان نه زکوت او خله بینه او خله بلکې مینه چې دوګین او خله خو نوم د زکوت ورکوا او دا نو مو کچ دا کلام ده میر دا کلام ټکه میر نشي برداشت کولای میر دا دوګین او خله دا ته ول مې دا وی کړه خو په دې باندې یې سړی ورته وایي چې سړیا دی دی کله کله زه کوپ کړي تیې زه کلام بلا که نه خو ونه وخل هغه نه چې کوم سمون نه وخلې که نه بس په دې باندې سول خو وشله کاز ولي کو شو د سینه وشله که نه چې دوسه به زه دوګین وخله ا م س م و ن ا په پنځه یې شي کنه یو څه د دینه به دوه پسنه وخسر شي په سلويست سره مې شي یو کنه یو څه د دینه به دوه وخسر شي په سلويست سره په شي واري په دینه به دوه لري په وخسر شي ا مسمون دوکین دا کنه خو وی به غانه ما چې کیم نصاب به وته شرط لکه مسمون د کوته نصاب شرط نصاب ته شرط درګه چې 50 مسمون باندې په دې شباب چې په مسمونی په ا مسمون په نه بلګي باندې د کوتنی دی په نه بلګي نشته مسمونی په شناخته دی په سینا باندې وی کنه ابا نه خطر شي سره کای ته یو ته سره کای کتاب زکات څخه کنه مرفل سبه ته ویل حرکت کله مصلحت وشو غوته په ولا غوله و چې هاذي جزيه ته مېره مېره فرق څه وکنه کنه هغه ابل په هو ډېر تیز وکنه و چې هاذي جزيه ته کوم زه دا کوټ نو نشم ورکړل دا کوټ مسلمان وي چې دا تاسو کلاګ ده فسموها ما شئتم کنه تو چې سنا مشته به کنه جزيه نه مو تاسو کوټ نه مشته کنه مسلمان مو دکره د کوټ په غابن نه په عیسایو نه باندې په سرای باندې کنه دا جزيه ده تاسو ولا وان هلك المال بعد وجوب زکات سکت زکات لان الواجب في ذمته ځکه چې واجب په غوړه باندې ده په دې په هغه څه په مخه نه په دې رمشه څه ته په سار ده ته خو ژوندای کنه زما خو موجوده ده فساره کسدل کته فطره دا شو د کوتله کسرسویا بل دا چې بل انه منه په د طلبه د د کوت معنی کو پاسه طلب نه کول په تیر شو او طلب نه شو چې د کوت وبو سا د کوت وبو سا د نیستلو نیستلو چې کنه کاند روغلا سلابو ير ولګې د کوت کنه دا د کوت یو